عجیب خبره تاسو کوي مشرکین مکه او ته وای چې تاسو وای چې ملائکه د الله لونه دي نو تعالی خو الله ځامن درکول او ځان له لونه غستي عجیب خبره نه کې ها انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو وای وینا ډیر لوی په شرک او کفر کې دا خو د ډیر غټ کفر خبره ده تاسو ته وای بل وای ولقد صرفنا فی هذا نو دا زجر سے په شرک بالملائکه باندې د توحید په انکار باندې او زجر په انکار د قران باندې خلق د قران نه انکار کوي ولقد صرفنا في هذا القران او یقینا مونږه بار بار بیانو تا تا ها اړو را اړو تا ته دلایل مسائل مزامین في هذا القران په دې قران کې د سره پارا ليذكروا چې دا خلق نصیحت واخلي هو ما يزيدهم نزيات دي کافر لرا دي مشرکان لرا دا قران الا نفورا مگر نفرت دای نورم نفرت کوي دای نورم پته تختی لکه خلقونته قل لو کان معه الہتن اوس جواب ورکړي دا خبره چې مخکې ورته وی چې دوی د الله سره شریکان جوړي الله یې ما سره شریکان نشته دي ولې کوي قل ورته وای لو کان معه الہاتن کچرته وی د الله سره نور خدایان کما یقولون لك چې دوی وای اذن په دغه وخت کې لب تغو خامخا دوی به طلب کړي وی الی ذل عرش هغه هغه خاوند د عرش ته سبیل الله را اے دا لاندینی خدایانو به کوشش کوي چې مونږه برانی ته ورسو کنه پوشه التبراتی و ایدن لعلا بعضهم علی بعض پوشه کنا بعض و بعض سره جګړه کړي وا تکبر به کړو په بعض باندې به لوی کړي وا پوشه کنا او ار یو خپل خپل مخلوق غسته د تاسو راضي زما عبادت کوي خو نشته لا څوک د الله سره بل خدای نشته سبحانه دویم جواب ورکړي پاک دی الله د نقصان د صفاتونو پاک دی نو کدا الله نائبان پیدا شو خو دې معنی بدای چې الله حاجتمند دی کنه او حاجت صفت د نقصان دی تاکي کمزوري لکه حاجتمند دی کنه سبحانه بل ګور و تعالی او الله تعالی اوچته نو چې اوچته مرتبه له ترا نو که چرته نائبان پیدا شي یو ټول مخلوق نه یو شان اوچت نشي بیا او بعد هغه ته شي چې بعد بعد داغه مرتبه ته لګ لګ رسیږي اما دا غتنا یقولون چې وایي دا کافران علوان کبیره په اوچتوال ډیر سره لوی سره لوی اوچتتنا الله تسبح له السماوات السبع راته بل ګورا دا الله ترسو نشته شریک کوي ور سره شریکو نو ټول مخلوق ته بیا پاکی د الله نه بیانول بیا خو به هغه کسان د الله تابعدار نو کنه هغه خو بیا هغه خو بیا ځان ته خدایانو هغه بیا څه کول چې تابعداري کولا تسبح له السماوات السبع پاکی بیان الله تعالی لره او اسمان او الارض او زمکا ومن فیهن وقت فدی کی څنګه بیانای نو باز کوی ا حدیث کې راځي بالکل په جبه سره بیانې کوشش کنه کومه او تاسو نه اورو حدیث راځي حتی القطعه حتی چې قاصه چې کوم د دام څه کوي دام د الله ذکر کوي ښا او ته نه اوري پوه شو ته خوراک کوي دا وی ښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پاغه د کجوري پاغه ډډ باندې به ودرې دوه خطبه به بیانوله نو کله چې هغه نه راکوش په منبر جوړ شو نو هغه جړل نه هغه و چې کجوري ډډ هغه تنه هغه هغه جړا شروع کړ نبی اسلام راغې او هغه اونی ولا پوه شو کنه ا دې خبره ته وای چې را موجوده ساينسدان پوه چې نه منم نه دې پس پويږي فلسفی که منکر از حنانه است از حواس انبیا بیگانه است فلسفی چې د منکر د دې جړانه دی هغه د انبیا علیهم السلام حواس نه دی یو خداش دیمه خبره دا ده تسبح له السماوات السبع په حالت سره حالی بیان کوي حالی تسبیح کوي حالی تسبیح دار ته چې اسمان ته ګوره ګوره ګوره ګوره اخیر د ذهن کې راشي چې الله ته موجوده تا دا جوړ کړی دی او څوک د سره شریک نشته دی ګوره دا څوک کولی شي بل څوک کولی شي دا څه کار نشي کولی زمکه ته چې ګوري او سوچ پکې وکړي چې دا دومره غټه زمکه بي بي بي دغه نه جوړیږي بي د یو جوړون کې نمونږ او تاسو کې د غره تصویر جوړو کې پیمان وای دي دا کې د غره تصویر لګو مو دا اعلان کوم چې دا تصویر دلته لګیدره خو اچام نه جوړ کړي دا تصویر چا جوړ کړي نه دی ما سره به څوک مانی خامخا ورته څه کوی چې چا به یستي په موبایل باندې یا بچا جوړ کړي په ګوتو باندې دا بر سره څوک نه مني دا دومره ځمکه چې هغه تصویرم نه حقیقتا دا دا دومره غرونه نو دا بغیر ثاني نه څنګه جوړ شي بغیر د یو ذات نه جوړ شي چې هغه جوړ نه هغه به خامخا جوړي او بیا چې دا هغه جوړ کړی دی او هغه شانته بل څوک نشي جوړولې نو پته ولګی دا کنه چې بل څوک شریک وسره نشته لري نو تسبح له السماوات السبع د دوی د حالت ته پته لګي د زمکه د حالت د اسمان د حالت ومن فيه النرجي څوک پدې کې دي و ان من شيء او یقینا هر یو شی چې و ان من شيء او نشته یو شی الا يسبح مگر پاک بیان الله لرا بحمده سره د حمد د الله ولکن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه پويږئ په پاکي بیانول دا غي باندې ته په نه پويږئ نه توای نشته انه کان حلیما یقینا الله تعالی صبرناک ته اے الله صبر کوي ته ډیره بدمعشی کې پزما کوي خو الله وی د خیر خوش دا زما ډیر لوی صبر دی عجیب صبر دی خلک داویو کی وای زه خدایم پوښوي او الله وای ز خیر دې پریک دی پریک دی په خچرانی سی نو بیا ډېر خطرناکي غفور نو دې الله تعالی به هم کې و اذا قرات القران اوس د دوی بیا زجر دې په انکار د قران باندې او دوی نه پويږي په قران باندې نه پويږي الله وای و اذا قرات القران کله چې تلول قران جعلنا بینک انم بردو پمیانستا کې و بین الذین دی بدبخت اول د قران مخالفت کړی دی الله وی چې په زړه سره نه پویو زه ولا په زړه پرده راولم وفي اذانهم وقرا او په غوګونو د دوی کې درنواله دی درنواله دی داسې خو دی اوري خو لیکن په قران نه پویږي و ای و اذا ذکرت ربک فی القران اوس قران کې د سبب دي شي قران کې سبب دي شي قران د ټول نشي بدی دا یو خبره بدی شي چې ته ته وایې چې معبود یو دی مددگار یو دی ته ورته دا خبره وکي چې الکه قانون جوړون کې قانون را لګون کې یو الله دا په دې را بدلږي وای دا یو خبر تاسو رانی ولې بنیاد پرستی ونځک الله وای وای دا ذکر تربک فی القران او کله ته ذکر کې یاد کې رب فل بالقران په قران صاحب فل قران په قران کې وحده یک یوازې ولو علی ادبارهم نفورا دوی تا ولو دوی واپس روان شي علی ادبارهم پچاګان خپل باندې نفورا نفرت کوونکی تا ته شا کی منډه کی وای لری څه تدا خبره بیا کی نحنو اعلم بما یستمعون الله وای مونږه خپویګو بما په دوی په بما یستمعون به د دوی په هغه نیت باندې چې وخت دوی قران ته پاغي باندې دې چې قران تراغله دی او ناس ته الله وای د دنیت ما ته معلوم دی تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دا سړی جادو کړی شوی الکه پاغلی ونه دی جادو کړی شوی دی تاسو هغه پسې وی روان یی دا خبر شروع کی ښا دا مطلب دا یا مؤمنانو ته وای یا خپل نس کې وای یو بلتا که تابعداري مو کړو ورلې ونی پسې روان شي دا کارونه کوي نه پوښوي رجلا مسحورا د سحر معنی مې تکړه وی یو معنی دغه شو چې جادو کړی شوی دوی معنی د سحر دروغ مې نه تکړه وا او درې معنی د سحر ماته ته وی تاریخ هغه بدن کې سي پوښوي نو هغه ته وی هغه معنی دار چې یار مسحورا د تاریخ ور کړی شوی یعنی هغه سړی چې هغه خوراک کا کوي تاسو دغه تابعداري کوي دا هغه چا تابعداري مکوئ انظر الله وی وګوره کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانې دوی دوی تعالی را بد بد مثالونه دوی تا ته څنګه بد مثال جوړی فضلوا نو دوی خپل گمراه شو فلا یستطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دوی د لارې د حق دوی په حق لار نه چی روانې دي وقالو وای دوی اوس د جر په انکار د قیامت ما ته صحیح باب ټول په زواجر مشتمل او حدیدا یا اوسپنا د ځان نه اوسپنا جوړه کا د ځان نه کانه جوړ کا بیا درا پاسوما او خلقا یا هغه مخلوق د ځان نه جوړ کا مما د هغه نه یکبرو فی صدورکم چې لوی غنی تا لوی غنی یکبرو چې لوی فی صدورکم پس نو تاسو کې ستا په زړه کې بل کم غټ شی دی او سخت شی دی هغه د ځان نه جوړ کا پولاد ځان نه جوړ کا بیا دې مرا پاسوما فسیقولون نو چې کله دوی دا خبره وکي نو پس یقولون ته ته و چې را پاسې بلند دی وای پس یقولون دی وای من یعیدنا سوق بم واپس راولي سوق بم راولي نو قل ورته وای الذی فطرکم اول مره هغه ذات چې اول ځل تاسو پیدا کړی وای اول ځل چا پیدا کړی وی ته نه وی د وبونه پیدا کول شو د خاور نه دني چې پیدا کول بیا به پیدا هی کنه نقاش نقش ثانی بهتر شک کسب د اول نقاش چې دویمه نقشه جوړی دا اول نه بهتر جوړ کی بحمده تاسو به جواب ورکوي یند الله خبره به معنی بحمده سره د حمد داغه نه کافر بم پورب د قیامت باندې حمدونه د الله یو معنی دادا دوی معنی وای حمد په معنی د امر سره دی فتستجیبون بحمده تاسو به قبل وای امر د الله وتظنون تاسو به ګمان کوي الا بستم چې تاسو وخت نو تیر کړي په دنیا کې الا قلیلا مگر لګ دنیا کې مونږ ډیر کم وخت تیر کړو الا ساعه من نهار کله وای مونږ یو غنټه تیر کړی دا پوه شو کله وای الا بسم الله عشرا لس ورځې تیری کړې دي یو پکې وای الا بسم الله یوما یو ورځ تیرا کړې ده بد داسې به بد حال وي وقل ورته وای وقل لعبادی وای زما خاص بندګانو ته یقول التی چې وای هغه هی احسن چې کای هغه خبره هی احسن چې هغه خسته ده هغه خسته خبره صدا هغه په دعوت کې د توحید دعوت کې چلی یا نو دا بندګان مؤمنان دي یا بندگان کافر دي چې هغه ته وایي چې ودا الله بندگانو تاسو دا خسته کلمه وایي د توحید ان الشیطان ينزغ بینهم یقینا شیطان فساد را ولی په میان تاسو کې ها فساد در کرا ولی نقصان در کرا ولی ان الشیطان یقینا شیطان چې کان الانسان عدو مبینا نه بیان دیو کا چې بیان باندې ایمان راوړو خه خبره ده کني من بلا دري ورپسې وربک عالم بمن فی السماوات والارض او رب تا چې په پوهه ده پاغه چا باندې چې په اسمانونو کې هغه چا باندې چې پزما کې دي د الله علم محیط ته په اسمانونو زمکو ټولو کې الله ما ته پته ده ولقد فضلنا بعض النبیین او یقینا ما ورکړي بعض پیغمبران علی بعض په بعض نور باندې واتینا داوود زبورا او ورکړې مو داوود علیہ السلام ته زبور کتاب زبور کتاب نو ورکړو یعنی هغه ته په دې باندې فضیلت ورکړو دا د الله د علم او تصرف دلایل ته ذکر کړل اوس د توي چې ښا چې دا دومره متصرف ذات دی کار هر یو هغه کوي کار هغه کوي او علم هم داغه دی هغه ته پته لګی چې معنی سوق غواړي چرته رانه غواړي سرانه غواړي دا علم هغه ته دی بیا د بل چا نه څنګه غواړي ذکر ته وای خلد الذین وایا کسانو ته ادعوا الذین مدد غواړی دا کسانو نه زعمتم چې تاسو ګمان کوئ چې دا مدد کول شي من دونه غیر د الله نه فلا یملکون کشف الضر عنکم نو طاقت نه لري دوی کشف الضر د لری کول له تکلیف عنکم د تاسو نه ولا تحویلا او نه دا ثانه ولو کشف الضر هغه چې تانه مرض مکمل لري تانه هم لري کو بس لري کو او تحویل هغه چې تانه لري کو ببل چا کې خو پوه شو کنه وتا لګا آسان شو نن الله وی دا دواړو کارو کې یو کار نشي کوله ها دا کار نشي کوله اولایک الذین دا کسان چې دي دغه کسان خپل حالت سره غدار ها دغه کسان خپل حالت دار یدعونا چې دوی دغه تاسو چې را بلې دوی په خپل یدعونا مدد غواړي د چانا یبتغون طلب کوي الی ربهم رب فلتا الوسیلہ نزدېکت وسیله دا کې په معنا د قربت تا دوی خپل الله ته نږدېواله غواړي چې ځا الله ته پسور نږدې شم ایهم اقربو هر یو د دینه چې نږدې وي اے چې کوم لار هم نږدې وي چې په غني دې لار الله ته ورسېږم نو هغه خپل ځان د الله ته نږدې کولو کوشش کوي او ستلی بیا یې ته دا غنه غواړي هغه د الله نه غواړي نو دا د الله نه ته ولنه غواړي دا مطلب دی کنه پوه شو امام بخاری وای آیات نازل په بار د بعض جنات چې هغه جنات نه بخل کو سو وختل مددونه به ته وختل بیا هغه جنات ایمان راوړ نو الله دا آیات نازل کو چې هغه خو زمانه مدد غواړي تاسو دا هغه نه څنګه غواړي پوه شئ کنه هغه خو ماته ځان رانی دی کوي تاسو هغه ته ځان سیستم دی کوي ماته رانی دی شي ويرجون رحمته او عقیده لري امید لري د رحمت د الله ويخافون عذابه او یریږي د عذاب د الله نه هغه د الله د رحمت امید او د الله د عذاب نه یره نو هغه څنګه الها شو هغه څنګه مددگار شو څنګه ذمہ وار شو ان عذاب ربک یقینا عذاب درفتا چې کان محذورا د محذورا يرول شوی يرول شوی داغه خلق یرا کوي او حذر تنه کوي ځان تنه بچ کوي ها و ان من قريه الا نحن مهلكوها الله وی و ان من قريه او نشته یو خار الا نحن مهلكوها مگر مونږ تبا کوون کی داغه خار یو پورا قبل یوم القیامت مخکې د قیامتنا یو وطن داسې نشته چې هغه فساد کوي الله وی نو پریدم تبا دغه نه مخکې مخکې به د تبا کوم او معذبوها یا ورته عذاب ورکم که پوره تبا نه کم سنات نقصانات خو پکې وشي عذابا شدیدا فعذاب سخت سرا کان ذالک فی الكتاب مستورا ددا کار فی الكتاب په کتاب کې دا خبره په کتاب کې په لوح محفوظ کې مستورا لیکل شوی دا لیکل شوی دا خبر التکی الله و ما ځان سره لیکل دا نو تر دې پوری 55 آیات شو تر دې پوری دا اولې څه شو په دې اول ایت کې ما تاسو ته وی څه بیانېږي اول سبب د عذاب په صورت کې سلور اسباب د عذاب ذکر کیږي بیا بیا راته ویم صورت کې سلور دعوی دي سلور اسباب د عذاب ذکر کړي په دې وجه عذاب راځي په دې وجه اول وجه څه ذکر کړه وی په خلکو عذاب ذکر راځي چې ما دین بدل زما توحید په شرک بدل کی زما اوامر پریک دی زما نواهی شروع کی نو عذاب په دی وجه راځي نو دا هغه لپاره ته مثال د بنی اسرائیل نه پیش کړو چې هغه دا شان کار کړو او دویش هغه چیزونه ته ذکر کړل په صورت کې چې په هغه سره ته ځان عذاب د پکې ځان عذاب بعض کوا او بعض مکوا دا غینا بیا چې کم خلق هغه د الله دین بدلی او پریک دی عمل ته نه کوي هغه ته زواجر ورکړ په مختلفو طریقو سره چې هغه ګوره دین داسې بدل کړی دی الله نه مني الله سره شریکان جوړي پوه شو قران نه مني د قران نه انکار کوي رسولان نه مني پوه شو کنه قیامت نه مني مقاصد اربعه ما تاسو ویلو څلور مقاصد د قران اهم چې کوم دي قران دی ها توحید دی صداقت د کتاب دی صداقت د رسول دی او اثبات د قیامت دی دا څلور مسلې دي نو دوی د څلور مقاصد نه څوک انکار وکړو نو په هغه وجبانه تصور کړ زجرونه ورکړل په اخر کې تخویف ورکو و ان من قريه الا نحن مهلكوها چې عذاب براولم چې خلک دغه شانته کوي بیا په عذاب راولم بیا په عذاب راضي خان